بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس التاسع الحروف المنونة التنوين فتحتين ديغنا بيان د تنوين له تنوین څه ته ویل کیږي اول خو تعریف د تنوین دویم المحترزات هغه سيزونه چې پاغي کې ځان بچکول پکار دي په وخت د ادا کولو د تنوین کې درم فرق په مابین د نون ساکن او د تنوین کې سلورم احکام د تنوین او پنځم فائدہ شپږم طریقه کتابت التنوین د تنوین د لیکلو طریقه به څنګه وي؟ دارنګ علامت د تنوین دا بل خبره ده او بل خبره ضبط علامه التنوين علامه د تنوين څه ده دا یو خبره شو ضبط معنا په کومه طریقه به لیکو علم الضبط دی ته وای چې په دې حروف باندې د حرکات په کومه طریقه راځي دا ځان ته علم دی تعریف د تنوین تنوین په لغت کې ویل کېږي تصویت ته اواز لکه نول الطائر په معنا د صوته اصطلاح کې تنوین څه ته وایي نون ساکنه زائده دا یو نون د چې ساکن دی زائده او زائد دی اصلي نه دی لغیر توکید د تاکید د فارم نه دی تلحق آخر الاسم وصلا د آخر د اسم پورې پیوست کیږي په حالت د وصل کې وتفارقه خطا او جدا کیږي ددې اسم نه خطا په لیکلو کې په لیکلو کې نون دا تنوین چې کوم نون ساکن دی خو لیکلو کې نه لکه مثلا با فتح بن نون دل پکې ښکاری نشته لیکلو کې نون نشته وتفارقه خطا ووقفا خطا نون نشته او چې وقف دیو کو ام نون نشته چې توس په میم فتح من باندې وقف وکي ما نو وصل کې څه نشته هم نون نشته المحترزات هغه سيزونه چې په تعریف کې د اغینا احتراز او شمانه د موږ کوم تعریف کو هغه ته دا تعریف نه ده شامل مونږ وی نون ساکنه ده نو که نون متحرک بیا به نون تنوین نه بیا مونږ وې زائده زائد ده نو که نون اصلي وي یا به نون تنوین نه بیا مونږ وې لغیر توکیدن تاکید د بار بنی نو که تاکید د بارو نو بیا به نون تنوین نه لکه نون ثقيله او خفيفه تاکید د بار راځي تلحق آخر الاسم په دې سره اغه نون او تو چې د فعل یا د حرف په اخر کې راځي ایت نون تنوین بیان وای وصلا په دې سره تی نون اصلي خارج شو قانون اصلي سي هر حالت کې ها ان چې کني وصلني او وقفا نه دویمه خبره الفرق ما بین النون الساکنه والتنوین فرق پمن د نون ساکنه او د تنوین کې څه دی نګور نون ساکن یو فرق دا د تنوین سره چې نون ساکن پمن د کلمه کې مراد لشي او په اخر کې برات لشي او تنوین صرف په اخر کې راځي منځ کې نه راځي دارنګ نون ساکن په اسم فعل حرف ټولو کې رات لشي او تنوین صرف په اسماو کې راځي دریم نون ساکن وقفا او وصلا موجود وي او تنوین صرف په وصل کې وي په وقف کې نه بل نون ساکن په لیکلو کې وي او په تلفظ کې وي خطا او لفظا دواړه موجود وي او تنوین صرف تلفظا وي په لیکلو کې نه وي بیا د تنوین احکامات څه دي احکامات د تنوین هه نو د تنوین څلور احکامات دي تاسو تر روان دي د نون ساکن او د تنوین څو احکامات دي څلور للنون ان تسكن وللتنوين اربع احکام فخذ تبيني علامه جزري سبم وي کتاب الجامع کې ذکر کړي الدلاله على خفه الاسم واصالته دا تنوین دلالت کوي پس پکوالی د اسم چې دا اسم څه دی چې کې ثقل نشته درنواله او دا اصالت د اسم دا اصلي اسم دی قضی علامت د تنوین نو علامت د تنوین دا د تاسو د قاعده کې چې لیکل فتحتين کسرتين ضمتين فتحتين ته تنوین النسب وای کسرتين ته تنوین الکسر وای او ضمتين ته تنوین الرفع تاسو ورته دو زبر دو زیر دو پیش وای ضبط علامه التنوين علامت د تنوین دا بلی کو څنګه نو دا چې په کم حرف راشي هغه حرف به خالی نه یا به مقصور وي یا به غیر مقصور وي مقصور هغه ته ویل کېږي چې مت پکې نه معنا مقصور دی قصر دی او غیر مقصوره غي چې مد پکې نو دا کوم چې غیر مقصور دی دا په دوه قسمه دی کله به په الف سره لیکل شوی مکتوب بالالف او کله به مکتوب بغیر الالف وی او هر چې مقصور دی نو د هغې درې اقسام دي مرفوع منصوب مجرور اوس چې کوم مکتوب وي نو دا غي مثال بسنګي سره ته مکتوب بل الف وي پدې کې سلور مذاهب دي ګورا دا کم دو دو زبرونه چي دي کنه لکه په دې من باندې ګورې دو زبرونه دي نو دا کم دو زبرونه چې لیکل شوی چې تاسو ورته فتحتين او دو زبر وایي دی یو تا اولانی ته ویل کیږي دا کم چې اول له حرکت او د دویم ته ویل کیږي علامت د تنوین ورا هی یو دې داسې کرښه راښکه بیا دې ته لږه دې خوا بله کرښه راښکه نو هغه اولنی څه دی حرکت دی او دا بل چې دې پې ولګولو دا شو علامت د تنوین نو اول مذهب دا د حرکت او علامت د تنوین دواړه د علامت د الف نه مخکې ولیکا دا دواړه د علامت د الف نه مخکې ولیکا دا مذهب د امام خلیل او د سیبوی دی تاسو په قاعده کې د الف د علامت نه مخکې نه دی لیکلی ها ځکه په دې مذهب باندې عمل نه وکړ دا مذهب د امام خلیل او د سیبوی دی او دا د مشارقه او دی او په دې باندې عمل مشته هه لکه مثلا دا من ده کنه من نو د دې الف نه مخکې به دوه ولیکي تاسو دې قاعده کې څنګه دي دا څنګه ها دویم مذهب دا دی حرکت او علامت دواړه به د الف د پاسه ولیکي لکه تاسو دې قاعده کې لیکلي الف د پاسه دي کې نه دي دواړه په دې باندې عمل دی دا د امام دانی سے بو د ابو داوود رحمهما الله د دې دواړو څه شی د مذهب دی بصری او کوفی او مدینی والدا اختیار کړي کوفیانو کې تاسو مرزي نو ګور دی باندې عمل شوه دی په خبر باندې پوښنوي کنه درې مذهب دا دی دا کم حرکت چې کم دی د علامت د حرکت دا په دې علیمن کې مثلا علامت ولا حرکت ولا علامت په میم لګوا او د تنوین علامت په الف لګوا صحیح شو نام شتا سلورم مذهب حرکت د الف نمخ کې او د تنوین علامت دا په الف باندې اولګوا دا اخیری دو مذاهب ضعیف دي ها ا مخکینی مذهبونه صحیح دي بس یا دواړه په سو لګوا په الف یا د الف نه مخکې چې کوم حرف ته باغی دا مکتوب بل الف مو بالف سے کم لیکل شو دویم ده مکتوب بدون الالف چې لیکل شوی بغیر د الف نه ناغه څلور قسمونه دي دریم مرفوع وی کریم سلورم مجرور وی بصیر اول کې دا ما ان تنوین به کوم ځای لیکو په دې کې درې مذاهب دي اول مذهب دا دی چې حمزه با په حمزه به تنوین لیکو ما ان کې په ان باندې دواړه سوکا تنوین فتحتين لیکا دا مذهب راجح دی معمول به ده ته قاعده دا چې کله حمزه منصوب راشي او مخ کې تعریفي نو حمزه نه پس به الف نه لیکي د حمزه چې منصوب رااله ما ان او مخ کې الف د لکه ما نو بدا نه کوي چې ما او ان او اخر کې ملف لیکي اخر کې بالف نه لګي ځکه مخکې ته الف شته کنه دویم مذهب دا د الف نه مخکې به وړو کې الف او لګول شي بیا به حمزه او لګول شي حمزه د پاسه به علامت د تنوین لیکل شي څنګه به شي نن بورډ پکارو او چانه دروړي نشته ها په ځای نشته ګورا نه نه نه یو پاڼه کې سره کې دا رجسټر د لاندې اته ته دا پاڼه نه دی ورکه دا خاطر دا تکي مانس کې وبکی خالي دا د طریقې سره به لیکل شي پوښوي به ګورا دینه مخکمو الف صغیره ولګولو بس صحیح شو دا ښکاری وټول لا ګوره داسې اول مو ما ولیکلو صحیح شو دنه مو پکې حمزه ولیکله او په میم مؤلف صغیره ولګولو او په حمزه مو دوا فتحتين ولګول تاسو پوه شئ نو د الف نه مخ کې باورو کې غونته الف سشي ولګول شي بیا به همزه ولګول شي او بیا د هغې د پاسه علامت دریم مذهب د الف نه پس به حمزه او د حمزه نه پس به بل الف لیکل شي تنوین به پاغي باندې اولګول شي نته دی ما او بیا حمزه او بیا الف اخر کی او پاغي باندې دی تنوین اولګولو اول مذهب صحیح دی او د اخیری دو ضعیف دی ها صحیح شو عادل ته چې کم کس تجوید لناس یا نه کینی څه شو لمبر ده د سبق د نو ویلو لمبر ده نو په تای تانیز ګول تا باندې غو بس تنوین لګي برانو صحیح شو هاي کې اوس خبره نشته او په بصیرون کې یا کریمون چې مرفوع او بصیرین مجرور ده نو کریمون کې به د میم د پاسه ولګو او په بصیرین کې به د را د لاندې ولګو دا د غیر مقصور احوالو د سا احوالو د غیر مقصور اوس کدا حرف منون مقصور نو هغه څلور مذاهب دي پکې کوم چې په علیمن کې کوم چې په لکه مفترن مقصور ده کنه اخر کې یاده نوز بدیزه کې یاد څه کو علیمن بس هغه باندې دا قیاس کا اتم خبره تنوین مو پیجن دوز بدا حروف باندې بدا تنوین څنګه لګو نو مو پیجن دو ضبط اوس دا کم تنوین چې ده کچاته د نون تنوین نه پس حرف حلقی نه پس یو د حرف حلقی نه یو حرف راشي نو دا فتحتين کسرتين ضمتين دا دواړه به یو بل باندې برابر کې خودې شي رست مخ کې به پکې نه چې یو د داسې او بل د داسې ها بالکل داسې به صحیح ده کثرتین بم داسې ضمتین به بل سره دي ته ترکیب وایي یو بل سره بالکل صحیح مرکبي نو د جمهور په نيزه حروف حلقي شپږو کې اظهار ده کنه ابو جعفر صاحب خو بیا څه کوي او په دوو کې اخفاء کوي غین او خا کې هغه په نس حروف اظهار صرف څلور داول یو بل سره لیکل شي چې کله تیرست حروف حلقي راشي د تنوین نه پس ځکه چې نون تنوین او حروف حلقي مخارج د یو بل نه لري دي نو دا موږ چې یو ځای یو ځای علامت د تنوین ولیکلو دا په دې خبره باندې دلیل لدی ته اشاره ده چې دا حروف چې کوم ده د نون د نون ساکن او نفس چې کوم حروف حلقي دي دا د یو بل نه لري دي اوس که د نون تنوین نه پس حرف حلقی د دین علاوه یو بل حرف راشي خو با نه نه حروف حلقی دی او نه باده نو بیا به دا تنوین دا علامت یو بل پسې لګول شي یو یو ځای بني تاسو ګورئ اکثر قرانونو کې دا تاسو لیکلي یو علامت دلته او بل ورپسې داسې صحیح ده داسې بني یو بل پسې دې ته اتباع وای دې ته اتباع وای ځکه دا حروف حلقیونه او د بانه علاوه چې یو بل حرف راشي دا به دلیل په دې چې دا نږدې دي یو بل سره دا د دې لپاره علامت ته او که چرته بار علا هغه ته چرته یو څه پوره ها یو ګور عوام چې راشي دا طالبان دي خدای دې د عوام په سترګو نه خړ اون خدي ورپورې دا پرون یو بابا سره ناستو ما سلطان ما یو الله به تخلاصي باباګانو سره تاسو سره ټول لا طالبان وتراتاوي دي ای وایي چې په طریقې د اشتقاق عبادت څه چتاو شو ا طالبان له یو بابا خوراکه مراکه براله کنه طالبان عربی کې داغه طالبان خپل کوډونه یې کنه د عامي سړی نه د پیسو استو د پاره یو بل به کنه چې څوک بلا تیرانو مدرسې یا وي تبن ولا واچاو ته بن بوس ولوي کنه انا بوس مسور کا غیا ما ولا واچو چې پیسې مې زی دروزی کنه او بمو به په اوس کاو چې مې ولا تیار یو طالب بل الا حاجی صاحب لته بن واچو کنه غریب پته بن ته پویلو نو زړه و هغه را دو ورتلا جارالو مدرسې نه طالب بل شاب تبن ولا واچو تبن حاجی صاحب اولې تبن نه کبو زړه درا لمقله کې قوم برانه ته نه ویني کبار اشیته د تنوین نه پس نو بیا پکې دوه مذهب دي چې تنوین به څنګه لیکو یو دا د علامت د تنوین به اولګو دا علامت د حرکت به اولګو او هر چې علامت د تنوین دی دا هغه بنه لګو د هغې په عوض کې به وړوکی میم ولګو په خبره پوه شئ لکه علیم بذات الصدور ده کنه یا من بعد هم کې تنوین شته ها زه د تدویر خبره کوم اوس دې ځای کې په دې میم به صرف ضمه ولګو او وړوکه غونتې میم به دویم راړو اب په دې با ولګو نو تنوین علامت به نه لګو هغه په دې باندې وړوکه میم لګو یو دا ده صحیح شو په دې باندې اگر چې دلته عمل نشته نو موږ په مصاحب کې دا امام ابو داود صاحب اختیار کړی مذهب دی دویم دا دی چې هغه امام دانی صاحب غوړه کړی اوی یو بل پسې بو لګو تنوین او د حرکت علامت یو بل پسې بو لګول شي صحیح ده ايه فتحه فتحه کسره کسره او ضمه ورپسې ده صحیح ده یو بل پسې به نږدې بني یو بل سره څوک پکې دام کوي بعد مشرق والا چې علامت د تنوین او د حرکت یو ځای ولیکي او بیا میم صغیره اولو کې میم هغه ملکی او لګي وګد کی خو دې کې اقلاب ته اشاره ده خدا قول لګ ضعیف ته دا مخ کې صحیح تاسو په دې باندې پوه شئ بل خبره دا ده چې د نون تنوین نه پس د حروف را نون میم لام چې دې کې ادغام کیږي کنه نون را میم لام کله دې نه یو حرف راشي نو پدې کې به ور سره شدم لګول شي د تنوین نه پس صحیح ده هه تاسو ته د نون تنوین ادغام په لام کې چوشي مل لدن هو تام ده که ناقص ده تام یو ادغام چې پرا کې وشي مر ربک تام ده که ناقص تام ادغام چې په میم کې وشي مثال به څنګه د میم د ادغام اے قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین تنوین نه پس میم راغله کنه تام ده که ناقص اختلاف ته په کې افضل خبره دار چې ادغام تام ده نشد بلی د نون مثال وسنګ تنوین نه پس نون راغله ها مثال به څنګه یعنی بیا راړو ادغام ها دومره مونږ ته راځي دوه ناس دلته په خوده یقینو که چرته ده د تجوید په دروازه ولې کولا وکړه اته ولې نه وي د دې دلته رالو د شاطبی دوه درې ټکي یاد کړو دا هغه کیسه وا الف لام وا وڅ کې بناتو در سره نو د شاطبی دوه درې شونه یاد کړو دا باوې غرزول په مو ما یې جیب کې ورسره شاطبی او څا واسکټ پیدا کړو شاطبی ورسره کې پراتا و مې لکه دا خو کار خراب شو خطرناک کسان به ورسېدل او هغه دا واو هغه کیسه و بیا پټکې مواله تنوین نه پس چی میم راشی لکه مم ماء مهین او تنوین نه پس چی نون راشی بس دا سی عجیبه کار ده چې مثال درنه یادو ناری مثال به څنګه نو په دې سلورو د تنوین په نون کې په دې سلورو کې به موږ څه لیکو معنا دا ده خلاصه د خبره دا ده چې چرته ادغام تامی نو د تنوین نه پس به پراتنون کې حرف شدم لیکل شي او شوي کنه دا به دلیل د دې خبرې چې ادغام څه ده تام ده او که چرته ادغام ناقصي لکه زنون تنوین ادغام په واو یا کې ناقص ده کنه نو که ادغام چرته ناقص وي پرون یو مرګری د پوسو کو او په احطو کې خو ادغام ناقص ته او بیا هم کوم ده شد لیکل شوی ده ما ورته مې د نون ساکنم او د تنوین خبره دا وا وشي کنه کې ادغام ناقص لکه په واو او په یا کې نو جمهور وای چې شد نه بخالی وی راتلونکي حرف لکه پرون مې درته وې من یؤمن کې په یا شدنی من ولی کې په واو شدنی اگر چې زموږ مصاحف کې وګورئ نو تجدید پکې شته او جمهور دغه مسلک خو یا دی خو وګورئ یو قراءت د غنا قراءت د حمزه او پای کې راوی د خلف اج کله څه کوي نون تاکن یا تنوین نه پس واو او سراشی یا راشی اب ادغام تام کوي می ولی ولا نصير دارنګي يا کې راشي من يشاء بعضې نوي قاریان چې کله د لوی لوی قرا او تلاوتونه اوري بیا وي هو غنه و نه کوي و نه خود نه کوي شتن التم الته ادغام څه دی تام دی او ته پیژنې نه څوک په دې باندې پوه شو ها دا اکثر خبري کتاب د المقتطف في خدمة القرآن العظيم دا, دا خبري ذکر کړم د بارک قسم کتابونه دي خپل نو المضبط بارک خپل کتابونه دي ها نو څوک هم چې هغه نه پس کتابونه لیکي هغه نه غز کوي نو ځان خو نه جوړوي پوه شوئ دي کنه پرون یو کس ما ترنګ کو وې د قاعده ټکی مو نه وي د قاعده غټکی خو یو نه وي تاسو چې حمزه پتا مسبقین ته نه نو مکسوب نورم نوایو ښا ځکه بیا خلک زدکای چې دومره خو فرق وشي کنه په من دی او طالب کې چې غصار نه تر ماسوتنه مونږ سره دی او په من دی وجنه څوک چې ماسپخین تر مازیګر نه هغه تجوید نو هم نیمم نه دی نیم نم کم دی ځکه مونږ باندې اجرا کو او ډېر خبرې دي او ان شاء الله که چرته وخت ملاو شو کال کې د فاتحي پورا اجرا بلی کوم هغه کې به ټول تجوید اجرای خو پورا تفصیلا سره د دلایلونه طالب چې سورته فاتحه اجرا کوي بیا ول اجرا قران کې کول شي حاجی نور تاسو تدریبات علی الحرکات والتنوین ویل چې وقفونه په کومه طریقه کیږي او څه طریقې ده ها فتحتين بپالف بدله او کسرتين او ضمتين به ساکن کیږي وی ولا خلف فی ابدال تنوینهم اذا اتى الفا عن بعضهم كجوا كوا كذا توكيد خفيف لنسفعا ونون إذا أيضا أتتك أخي الحجاء وقل أنا لكن بكف بكهف بكهف بكهف فوقفهم على ألف فاحفظ ولا تك ذاغبا په تنوین فتحتين دی وقف کو نو ته نصرا نصرا دي ته حروف صغيره موي ها الف صغيره واو صغيره او يا صغيره پدې کې یو څو خبرې پیژنئ یو خبره خو اولنې دا ده سبب الاتيان به دا ولې راوړې شي دا الف صغیره او صغیره صغیره نو دا ذکر وړې شي ليدل او لتدل على اعيان الحروف المتروكه چې دا دلالت کی په هغه زواتو دا غ حروف باندې چې هغه حذف کړی شوی دی المتروکه معناوا المحذوفه خطا مع وجوب النطق بها په کلام د عربی کې بعض داسې حروف دي چې هغه حذف شوی دي خو نطق پکېږي نو مونږ د هغه د دلیل د پاره ځکه چې دا د امام خلیل صاحب نه پست شوی دی دا الف صغیره او واو صغیره صغیره زیات شي په اولنی رسم د قران کې تاسو پرونی وی چې سم نو نه فتحه ونه کسره ونه ضمه ونه الف صغیره نارست زمونږ د فهم د پاره څه شول زیات شول د دې نمونه څه دي د حروف صغیره موي د حرکات طويله موي صحیح شو درې دا دوه دیمه خبره شو اسماءها درېما درېما خبره دا ده دا صغیره ولې لیکل شي وړو کې دی ولې لیکلو الف صغیره چې د لیکلو خو پورا الف بدلی لیکل وکړه یا صغیره د لیکلو پورا یا بدلی لیکل ولا سی واو دا صغیره ولې لیکل شي پورا ولې نشي لیکل دا ځکه چې د عثمان رضی الله عنه د رسم الخط نه خلاف خلاف بیا راځي پاغي کې نه ونه ته څنګه لیکي لکه ذالک او ذالک نه پس الف نشته ذال نه پس بلکې په ذال بس کې الف صغیره داوود په داوود په په واو باندې واو صغیره وکي او الافهم په حمزه بلاندې یا صغیر شي اوس القواعد الثلاثه بل خبره سلورما قواعد ثلاثه په دي حروف صغیره او کې او په دي حرکات طويله او کې یو قاعده خدا دا کله چې الف صغیره د واو د پاسه ولیکل شي نو بیا به دا الف ویل کیږي واو به نه ویل کیږي اے الصلاه کې تاسو ګورئ قران کې واو لیکل شوی کنه الصلاه او بیا واو دی اوس به دا ضروري چې الصلوات دا به څه ویل کیږي الف الصلاه الربا الحياه الزکاه مثال به څنګه ای السماوات اے دا صحیح لیکل دي دي السماوات الف ده بیا لام ده بیا سین ده بیا میم ده او بیا واو ده او بیا تا ده نو بیا کتاسو السماوات کتو نو پدې کې په واو باندې فتحه دا ورستوړو کې اونته واو ده تزاور عن كهفهم تزاور په سورته کهف کې راځي فزا فتح دا ورستو ته وړو کې غونته الف د ندواړه ویل کېږي اوس ابواب دلته واو او الف دواړه ویل کېږي ازواج دواړه ویل کېږي درم چې کله د الف صغیره د دې کتابت شي لیکل شي په یا باندې نو دا یا بنوي لیکيږي بلکې الف به ویل کیږي لکه هداهم اوس په هداهم کې هاذا او بیا دال او بیا یادا او بیا هاذا او میم ده نو په دې یا باندې لیکل شوی الف صغیره اوس به داسې نه وي چې هدایاهم هداهم دارنګ استسقاه قاف نه پس یا ده ها صحیح لیکل دادي والضحى قلا دا خیر د کتاب کې وګورئ چې څنګه لیکل شوی پته به درته ولګي اوس یو تنبیه ذکر تنبیه دا ده کما یا چې په طرف کې راشي اخر کې یا رااله او الف مقصوره د دواړو شکلونه یو شانی ها په قران کې ما ته وره امری امری دا یا په طرف کې راغلی کنه دا یا ده او بل طرف ته وګوره طغا هغه الف ته مقصور نو د دواړو شکلونه یو شان دي د یاګانو د دې دواړو په منځ کې د فرق دوه طریقې دي یو دا د الف مقصوره باندې وا الف صغیره ولګو نو دا به فرق شي په منځ کې پمن د یا او پمن د الف صغیره کې دا یا نه د بلکې دا الف د لتطغا دویم دا د یا د لاندې بدو نقطې ولګو نو دا به دلیل شي د خبره چې دا یا دا او الف نه ده ایشو لکه امری جدید عربی کې دا دویم ترتیب ده خجی حروف صغیره صرف دغه دی الف صغیره واو صغیره یا صغیره کنورم شته قران کې صرف دغه دی کنورم شته جواب دا د نورم شته لکه تاسو قران کریم کې براشي درته او تاسو تلاوت کوئ ګورئ لست علیهم بمسیطر دا په دې دواړو کې سواد ده بمسیطر بم سواد سره به دا دواړو دواړو وجو کې سواد سره وایي پوه شئ په دې وګوره کله سین وړو کې لیکل کېږي بل خبره اقسام د حرکات طويله دا الف صغيره او صغيره صغيره اقسام دا په دوه قسم دي مکتوبه ومنطوقه یو څه شی دی چې لیکل شوی مې ویل کیږي لکه الف ماده واو ماده یا ماده فرق څه دی د دواړو په منځ کې نو حرکات طويله دا الف مد واو مد یا مد توي یا الف صغیره واو صغیره یا صغیره توي او حرکات قصيره توي فتح کسر ضمه صحیح شو پوه شوي په کنه ذالک بوجه لیسوءکم پورا خبره شیوا چې دا بسنګ وایو تاسو ماشاءالله ما سپخین کې کار استه ها یعنی دا بوس په ګنټو مونږ دې ته لګیاو نو ما سپخین کې تاسو ماشاءالله خبره کار کړي امتحان کې به نور هم پته ولګي صحیح خصوصا بعض علماو د دې مثلا ووريا ليسوء يستحي دا کم الف صغيره صغيره دا چې راشي نو د دې ډېر حفاظت کوي هغه حروف چې راشي چې د یو بل طرف څخه کې نږدې یا مثلین دي یا متقاربین دي نو ډېر خیال ساته لکه وویه یستحیی لوو رؤوسهم وسبحه ګوره ما یو خبره کړې وه ملیسو وبانه چې کوم وقف کېږي دا وقف به سکون دی او که څوک ورته وقف بالاثبات وینهم سیدا نو ملګری بعضی کتابونو کې خو وقف بل اثبات دې ته نه دی لیکل وقف بل اثبات خو دا انا غونتی خبرو ته لیکل چې په انا باندې دی وقف کو نو چې به انا وی وقف بالاثبات ته وقف بالاثبات دی ته وی چې دا الف صغیره واو صغیره یا صغیره هاي ضمیر نه علاوه په بل سره شي یا دا ثابت پاتې کیږي وقف کی صحیح ده نو اثبات کوته تو کو یک سکون ورته بیا وملئه کې در تما ویلو چې دا هغه الفونه دي چې په اخر کې را روان دي دا نه ویل کیږي ها الدرس الرابع عشر حروف المد حروف المد په دې کې څو خبرې زده کوي لغون ته دولس دورم دولس سره اگر چې اول شو او اوس بدا څنګه یو لس کو دا وځي حروف ماده او کې څو خبره از د کيو تعریف د مطلق مد دویم تعریف د مد طبيعي نو تعریف د مطلق مد څه د مد په لغت کې زیادت ته وي دا در تر روانم دي ان شاء الله مدونو کې مد په لغت کې زیادت ته وای ويمددکم باموال وبنين زیادت براول الله تاسو ته تا په مالونو تاسو کې او په ځامنو تاسو کې نو زیادت مد په اصطلاح کې مد ته ویل کیږي غایت المرید وال ذکر کړي اطاله الصوت بحرف من حروف المد واللين اطالة الصوت معنی، اوږدوالی د اواز دی، بحرف په یو حرف، من حروف المد د حروف مدو نه، واللین او د حروف لین نه، عند وجود السبب کله چې سبب موجود شو، اسې نه غواړي اې سبب چې موجود شو چې اسباب د مد سودي درې حمزه سکون شد نو بیا په اواز وګده دا د چې کوم تعریف کړی دا د مد فرعي تعریف دی او کله تعریف مد اصلي تم شامل نو اند وجود سبب ور سره مو آیا نو ځکه سبب ته چې محتاج یا کوم مد دی مد فرعي را بشي دویم تعریف د مد طبيعي مد طبیعی څه ته ویل کیږي دي ته مد اصلي طبيعي ذاتي مد الصيغه دا را روان دي ان شاء الله دا به وایي تعریف دا ده هو ما لا تقوم ذات الحرف الا به چې ذات د حرف دا وجود ته ناراضي مگر په دې مد سره ولا يتوقف على سبب کاپی کوتم به راکولې پیدا کړې کوم ځای کې دی مونته تجوید د پاره چې څوک داسې نوټ پیدا نه کی کار کیږي چرته کیږي کار کوشش کرو ها ان شاء الله اختبار دیں گے پھر مسئلہ بن جائے گا دا مرګري دا طالب الاسلام استادانو چې کال له مونږه څه ترتیب جوړو چې مونږ په کال کې د طلباو اولاد لپاره د تجوید ترتیب کنه وایي موږ له داسې طلبا تیار کړي چې هغه یې کال له څه ترتیب جوړ کړي ملګري هسې مو استادان ډېره مینه ساتي نو او تجوید هم د الله په فضل زمونږ په ذریعه د هغوی څه شو مینه پیدا شوه نو مونږ په دې هم ډېر خوشحال یو تېر کال ما زه کې یو ځل زه تللی وم دوه پېرې دوه پېرې یو ځل همداسې تللي امتحانونو ما ته وویل راشه هغه ځای کې ملګرو سره خبرې وشوې، تلاوتونه مو وکړل، ترغیب مو ورکړ، استادانو پورې ماشاءالله یې خپل بچي هم رالېږلي، بیا یې څه کسان تیار کړئ چې کال کې زمونږ دا مرګري لږ په مخ کې بوزي کنه تجوید ډېر کمې دی پنجاب مدرسو کې چې دا شروع شي بیا مزه کوي ما ورته ان شاء الله دا یو تیار دی بیا وی اواز د پاره یو کس تیارول پکار نو څه شي دی کلندر صاحب ته کته دی کا دردان صاحب کم دی لا سوچت کا اچھا کم کسان هغه وی تیار کړو ټول ستنو کې په مرچو کې مال پراته دي د مزسن استاله پټ شوی ما ورته دا اواز خده ځان لک تیار کړئ ګور دا خو عدد حروف المد د حروف مد او عدد دا څومره دي نو غدري دي نو څومره دي حروف مد څو دي درې کسو کوئی مجموعه څه ده وای څه څوک در باندې چونډل لګي ته وای نو حروف مد دی وي واو الف او یا حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها علامه جمزوري صاحب وای درې حروف دي په نوحيها کې وای راجم دي علامت د مد اصلي سره علامت د مد اصلي دا ده الله يكون قبله همز ولا بعده همز او سکون منهاج التلاوه وال ذکر کړي علامت د مد اصلي دا د چې نبت مخ کې حمزه ای انبت رستو حمزه او سکونی مخ کې به حمزه نه ورنه مد بدل بشي او رستو به حمزه نه ورنه مد منفصل یا متصل بشي او سکون بمتنی ورنه مد لازم یا مد عارض بشي صحیح شو را روان دي درته مدونه یریږي ما د مد پورا بحث دی پنځمه خبره په حروف مده کې دا کم مد دی نوع المد فی حروف المد نو په حروف مده کې بغیر د سبب نه چې کم مد کېږي دي ته مد اصلي طبيعي ذاتي مد الصيغه وي ټول را روان دي ها دا صرف د حروف مده متعلق څه خبره کوم یاره ګرمه دا ټول په تفصیلا راځي سره د مثالونو نه مقدار د مد په حروف مدو کې څنګه دی څومره دی نو نهایت القول المفید والا ذکر کړی 187 صفحه کې چې حروف مده دا به یو الف په مقدار وګديږي د یو الف مقدار دا دی چې دومره आवाज به وګت کې لکه دوه حرکتونه چې دوه حرکتونه چې ته جوړ شي اوس د دې یو الف مقدار ته کسر وایو کدی ته مد وایو دا بل خبره ده ومه اے دا یو الف مقدار چې کیږي مد دې ته مد وایو که قصر جواب غایت المرید والا ذکر کړه چې په حقیقت کې د مد اطلاق په قصر او توسط او طول درې واړو باندې کیږي په سړی قصر وکړو او داسي وي مثلا الحمد لله رب العالمين تم مدوي كتوسط يوكو العالمين تم مدوي كتول يوكو العالمين نو دي تم مدوي فحقيقتك او قصر وإذا عدم المتوي اکثر تجویدونه کوي دي کې قصر د معنا مت بکې نشته خو ای اصطلاح د تجوید کې قصر دو حرکت مت ویل کیږي او مت هغه توي چې د دینه سیوا شي صحیح شو نو دی یو الف مقدار ته مونږه قصر وایو قصر معنا څه د یو الف مد حرف لین کې چې بیا مونږه وایو قصر دی نو مراد څه دی مد ما هلته چې عدم المد یعنی دومره مت پکې نشته چې مدي اصلي ته دی ورسي هغه نه کم ده اتم خبره په حروف مده او کې قواعد قواعد خاصه په حروف مده او کې دا دې ذکر کړی دی کتاب و چې سوال جلد دی کدویم دی نو دا اوس ګورو وخت څومره وشو دی مرګرو یو ور کې سبق زیات وایي موږ دومره په شوق نه چې ته چوټي شو نن به دا شوق مړاوې کوم ها غالبا اول جلد کې دي صفحه درته وخم نو بس بیا به ګورئ تاسو کنه 109 صفحه ده دا قواعد ډېر لازمي دي په دې حروف ماده او کې دویم جلد خاول جلد نه دی دویم جلد 109 صفحه ده دی وای وای د الف مد د پاره سلور احوال دي د الف مد سو احوال دي سلور یو اثباتها فی الحالین په دواړو حالتونو کې به د الف مد ثابت وي دا کله دا چې لیکل شوی می او رستو ته ساکن نه دویم هغه چې په دواړو ځایونو کې به حذف وي وقفا بم حذف وي او وصلا بم حذف وي دا هغه چې لیکل شوی نه د وجه د جزم نه یا د وجه د بنا نه مثال د جزم بسنګي الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم الم ترى ترى اصل کې څنګه ده ترى ترا ده کنه وترا كل امه جافيه دلته د لم د وجه ترا شو نو هغه مت څه هغه نو وقفا شته چې ترا او نو وصلا شته بالکل ختم شي وانها عن المنکر وانها ذكنا وانها عن المنكر دا مثال د بنا دی کله دینه علاوه د بل څه د وجه حذف شي د ما استفهامي د وجه فيما أنت من ذكراها فيما هذا فيما فناظرة بما يرجع المرسلون بما ذي بما يرجع بما لما شهدتم علينا أتل كده لما عما أتل كده عما يتساءلون فلينظر الإنسان مما خلق مما ملحقات د دې دویم حالت اے لفظ د ثمودا په قران کریم کې څلور ځای راغلی دی څو ځای راغلی دی څلور ځای هغه سره لیکل شوی هم د الف بیا هم نه ویل کیږي یو په سورته هود اتش په تم کې راځي الا ان ثمود كفروا ربهم دیم په سورته فرقان کې راځي وعادا وثمود وقد تبين لكم الف نه ویل کیږي نو وقفه نه نو وصلا نو دام دا غي سره پیو شو اگر چې الف پکې لیکل شوی دی بیا هم نه ویل کیږي دا سو حالات شول د الف دو حالات دریم حالت اثباتها فی الوقف وحذفها فی الوصل کله الف چې کوم د په وقف کې وی او په وقف کې په وصل کې نه او د دې لپاره درې سوراتونه دي سین سره نه سواد سره درې سوراتونه یو دا ده کله چې د الف نه پس ساکن حرف راشي نو د وجه د اجتماع د ساکنین نو د الف حذف کیږي قل نهبطوا اجتماع ساکنین د پمند الف او د ها کې نو دې کې به الف حذف کو دا تاسو ته په اجتماع ساکنین کې دا قانون را روان دی پوهیږئ کنه پوهیږئ كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر طالب ته چوي شابه وقف بنه کې څنګه وي نو دی وي و او كتب عليكم القصاص في القتل الحر ده غلط ها څنګه وي في القتل الحر سلا سلا اپدې کې دوه وجې دي اوس اخر اوس به حساب صفه کې تاسو کنه نو 63 لور واوړی په 63 صفه کې سلاسلت لفظ وګورئ الله دیو کې چې وی ګورئ ومو کتو کنه پدې کې په طریق د شاطبی باندې چې کله وقف کې اول به الف وې بیا به الف حذف کې بل اثبات والحذف وقفا څنګه بشي سلاسل سلاسل په طریق د شاطبی کې او هر چې طریق د جزري ده نو څه به وایي بالحذف وقفا ووصلا وقف کې مې والف نشي ویل وصل کې قضي پوښتنه خبره کنا د الفات سبا او بارکی دا کوم الفات سبا دي بیا راشي انا الرسول ګوره دا په وصل کې نه ویل کېږي ته څنګه وې ولا انا عابد او المحذوف في الوصل څوک په دې باندې پوه شول دریم حالت دا د دریم صورت په دې دریم حالت کې دریم صورت کله چې الف بدل تنوین نراشی ناغالی پم ثابت سی وقف کی او وصل کی نه ما ته وګوره اے فی قرم محصنه الف شته نشته وقف وکړه بیا شته فی قرا نو ثابتو دا هغه تنوین چې بدل د سره راغلی د الف نه هغه الف چې بدل د تنوین نه راغلی نه پوهیږئ په څلورم حالت څه شه ده چې پاغي کې د الف څلور احوالو کنه نو څلورم حالت څه شي شو يخلو لكم وجه أبيكم هذا جزم دو وجه حذف شوی ها فعل مضارع مجزوم ده فحذف دو واو ومن يعش عن ذكر الرحمن يخلص اثر كسنغو يخلو يعشو اثر كسنغو يعشو لفظ د صالح چې په قران کریم کې راغله صرف یو ځای راغله چې دا غینه څه حذف شوی دی صالح المؤمنین دا غي نه واو حذف شوی دی وصالح المؤمنين چې سو کوئی دا جمع مذکر سالم ده نو دا اثر کې صالحون ده کنه صالحون او المؤمنين نو په اضافه سره تاسو شو نونم عذاب شو دا واوم تاسو قران کې وګورئ سوره التحریم سلورم آیت کې ويمحو الله الباطل دي ټول نو او حذف شوی سندعو الزبانيه سندعو وقف چکه سندع يمح يدع صالح د وجه متولي وي فاللؤلؤ المنظوم کې يمحو بشورى يوم يدعو الداعي مع ويدعو ويدعو الانسان سندعو الواو دع وهكذا وصالح الذي ورد في سورة التحريم فاظفر بالرشد درم حالت دواو حذفها في الوصل واثباتها في الوقف وصل کې بني او وقف کې بي دا هغه واو د چې استعمال ساکنین د وجه حذف کیږي نو چې وقف د کو استعمال ساکنین ختم شونه نه حذف کیږي يمحو الله ما يشاء ويثبت وشي وقف دوكو يمحو وأوفوا الكيل وقف دوكو وأوفوا ثق بوشو سلو رم حالته اثباتها في الوصل وحسبها في الوقف چې وصل کین واو به چې وقف دی او واو ختم شو اے له ملک السماوات والارض واو شته که نشته ما ته وګوره له له شته که نه واو او وقف وکړه له ختم واو ايحسب ان لم يره احد وقف وکړه ان لم يره ختم درېمه خبره یې ماده د یای ماده پنځه احوال دي دویم حالت په دواړو حالتونو کې حذف کېدل د یا دا کله چې لیکل شي ویني او دې لپاره مختلف صورتونه دي چې ولې نه لیکل شوی نو کله د دې وجه نه لیکل شوی چې فعل مضارع معتل معتل المجزوم بحسب الياء ولا تمشي في الارض مرحا تمشي وكنا اتق الله اتقوا رب اغفر لي ولوالدي ربي ربي يتلقى سنجد ربي روس کې ډېر مکه کرونا به روس دی باروزه ها صحیح شو عهدي قومي بعدي دا شو دي کې بیا څوک کیاګانې متحرک کوي او څوک ساکن کوي اذان ته د قرات خبرې دي دومره تفصیل د پکې موږ نه زو سلورم اثباتها في الوصل وعصفها في الوقف وصل کې به او وقف کې به نه دا څه شی دی دا د حای ضمیر غسل ده وملائكته وكتبه ورسله اشتاك نشتا يا اشتا وقفك وملائكة وكتبه وملائكته وكتبه ورسله نشتا بل اثبات فی الوقف اثبات فی الوصل وجواز الوجهین فی الوقف ثابت به په وصل کې خو که وقف دی کو نو تا د پاره به دوه وجه جای شي تار بار بسو وجه جای شي دوا بیا د قاعده اخر وګوره د قاعده په اخر کې قاری صاحبہ فما اتانی الله بیخی بیخی غیری ته کې دغه نه پس بلا سوچته و دعا وکاو ها نو په دې معنا سره قاعده نه نم ختمه شو چې غیری ته کې پکې ویل شنور پکې سي فما اتانی الله کې وګوره او که چرته طریق المصباح وینه قصر ته وي نو څنګه به هغه کې صرف حذف ته ښه بل څه نشته وقف کې نو څنګه به وي فما آتان بس څوک په دې باندې پوښو تان نن لیکل بس کړي ها تور جامو والا مخکې به دې کول هنن دی ویل ابل له دیو کتل هغه پټکې واله ته چې دی فارغ شو بس زم فارغ یم خلک ول یو شامل کړي دوه دوه کړي دی وایي چې قران اته د تر بدل کې راشه الله په خپل او کا په دې پنځو احوال سوق پوي شول نو دا څه شي دي دا تاسو په دې حروف کې یو خبره داوا القواعد الخاصه في حروف فی الحروف المد قواعد خاصه په حروف مد او کې بل خبره ملحقات د مد اصلي نو غرست مدونو کې را روان دي او بل خبره لسمه شروط د حروف مد او ناداد چې الف نه مخکې به فتحي واو ساکن نه مخکې به ضمي او یا ساکن نه مخکې به کسري دا شروط دي یو لسمه خبره حروف ماده د مد د پاره محل قوی دی که ضعیف نو دا قوی دی ها تنبیحات په دې حروف ماده او کې زده کا یو دا د خپل مقدار نه زیاته ومه چې تاسو یې عبس وتولى او ټول وایي ماشاء الله ها نو چې تعالی څوک ماشاء الله وایي ته مد لاندې بیا کوګدې نورم ها اقوان کریم کې څنګه آیت راځي کله د سړی د گمراهی سبب څوک جوړ شي نور خلک جوړ شي غا نورې گمراه کی چې چغه ورته وای نو نورم خوشحال شي زما سره خال له اله په صحیح ځای باندې مدو لګیدو نا عبس وتولى ان جاءه الاعمى نو مد به د خپل حالت نه زیاتې نه مدي اصلي الف د ما قبل تابع ده کالف غت الف مد یادوم نو کمه کې غت حرف ته نو الف بم د کې کمه کې باریک د باریک بې درېمه خبره د واو مد ادغام به په واو متحرک کې نه کې او د یای مد ادغام به په یای متحرک کې نه کې نهاية القول المفيد على ذکر کړي ونقصه عن الف حرام شرعا شریعت کې دا حرام دي ښا چې سره الف نه کم کړه ځکه د الله په کتاب کې به تحریف وشي دار لتم خبره د مخ کې تیرم دي اطلاق د مد او دلیل حروف مد او ته حروف لین او مد دواړه ویل شي او حروف لین ته حروف مد نشي ویل صحیح ده با بو بی چې پکې او نور تاسو ویلي عمره خوش صالح اکتیم ستا حروف اللین وکو کنا دا دغه خلکو ویلو غلا تنو سره جناستي او دا د اجل کې